بیان مو شو د کافرانو بیان مو شو د جنت او د دوزخ بیان مو شو او د باس بعد الموت دا غي بیان مو شو دا غي نه پس الله خپل بندگانو ته وی طریقه د تبلیغ ورته خي چې زما دا کتاب زما دا دین چې خلکو ته رسوي څنګه برسوي د دوو خبرو خیال بساته یو چې مسله کوي نو د مسلې مکمل دلایل بیانوي هغه دلایل چې قران مجید بیان کړی دی مثلا تاسو مسله د باس بعد الموت کوي الکه د مرګ نه پس بیا ژوند کېدل شته میدان حشر شته نو د دې د پاره مکمل دلیل چې څنګه قران بیان کړی دی هغه سی بیانوي ځکه چې خبره بیان شي او د دلیل سره بیان شي هغه ځل کې خبرې وزي او بل دا دی چې لهجه په میدان د دعوت او تبلیغ کې نرمه چلوي نرمه د کافرو سره چې د دین خبره کوي نو په نرمه طریقې سره پستې طریقې سره کوي په سخت جبه وسره مکوي او په میدان جنگ کې سخت جبه وسره نه چې مړه سرم وها خو چې جنگ نینو بیا وسره لهجه پسته استعمالوي زما دې بندگانو ته وایا چې دوی دی وای هغه خبره هي احسنو چې هغه خبره ډیره ښکلي وي د ټولو خبرو نه نو د ټولو خبرو نه ښکلې خبره دوستانو هغه دا دی چې الله دین طرف ته دعوت خو په کومه طریقې سره په نرمه او پسته لهجه باندې په پسته ژبه ولې سخته ژبه مې استعمالوي ځکه بیا به کار ختم شي د زمیندارو بس پشان مکوي او د سپي زویه منزل راځه که نه و د سپي زویه دا جمع ولې نه کې لکه د ټکې مه وایې ته به ورته سپي زویه ابا تاته وای چې د سپی زویا منس کې به جنگ راشي منس کې به دعوت پاتې شي خ... ان الشیطان یقینا شیطان ینزغو اغا فساد شي بینهم په منځ د دوی کې شیطان دا کوشش کوي چې د دوو خلکو په منځ کې جنگ راشي نو لکه چې جنگ راغی هم منځ کې دین پاتې شو ان الشیطان یقینا شیطان ينزغو دی فساد چي بینهم په منځ د دوی کې ان الشیطان یقینا شیطان چې دی کان للانسان هغه دی د انسان د پاره عدو و مبینا دشمن خکارا نو چې دشمن دی الکه تام په دشمنه کې اړي بیا مسله ده ربکم اعلم رب تاسو ډیر ښه عالم دی بكم پتا سو باندې زما بندگانو مؤمنانو ستاسو رب پتا سو باندې ډیر ښه عالم دی ان یشاء کده دغه الله خوښو شي یشأ که د دغه الله خوښه وشي نو یرحمکم الله به په تاسو رحم وکړي رحم څه ته وایي الله به توفیق د ایمان درکړي الله به توفیق د اعمال صالحو درکړي نو د دې وجې نه به الله د باندې رحم وکړي جنت ته به هم داخل کړي او ان یشاء یا کشره داغه خوخه وشي نو يعذبكم الله به عذاب در کی تاسو ته کله چې الله توفیق درنکي د ایمان الله توفیق د اعمال صالحه او درنکي نو بدعملی به کوي د بدعملی د وجه نه به دوزخ ته لاړ شي وما ارسلناک علیهم او مونږ نه را لېږلې پیغمبره په دې خلکو وکیلا ذموارو وما ارسلناک مونږ نه را لېږلې ته پیغمبره علیهم په دې خلکو وکیلا ذموارو د دوی ته ذموار نه چې ګورې ابو جهل کافر نشي یا بل څه نشي وربک اعلم رب ستا چې دی ډیر ښه عالم دی بمن فی السماوات په هغه شا چې په اسمانونو کې دی ول ارض او پزمکه کې دی دا پزمکه کې چې څومره خلق دی او په اسمانونو کې الله د تمام حالاتو د دوی نه خبر دی د مؤمنانو نم خبر دی د کافرو نم خبر دی بیا مسله ده د مکه خلکو اعتراض وکړو چې الله پیغمبر را لېږو نو یو غټ سړی ولی نه را لېږو پکارو چې ولید ابن مغیره غټ سړی دی الله به دې پیغمبر کړی وي عتبه لوی سړی دی دی بیا پیغمبر کړی وی الله تعالی د ابو طالب یو یتیم وروره ولی پیغمبر کو ځکه چې نبوت خو ډیر لوی عہده ده پکارو چې لوی سړی لې ورکی دا غي جواب دی بالکل خبره صحیح ده د نبوت عہده دا لوی ده او ولې لوی سړی ته ورکی لیکن لوی چاته وای دې ته نه وایي چې جایداد یې لوی خو جایداد ډېر شو دی خو نه دی موټر یې وي مال او دولت یې وي لوی هغه ته وایي چې هغه کې خپل کمالات دي سړیتوب پکې وي اخلاق یې ښه وي علم ولا الله ورکړي پوهه الله ولا ورکړي او رسول پاک ته چې الله کومه پوهه ورکړې ده او کوم اخلاق دا د بل چا نشته ولقد فضلنا بعض النبیین او یقینا فضیلت ورکړی دی مونږه بعض پیغمبرانو ته علا بعض په بعضو ګوره کنه وی په دې خو پویږي چې بعض انبیو ته الله په بعضو باندې فضیلت ورکړی دی مثلا ابراهیم علیه السلام دی او مثلا صالح علیه السلام دی ټول ګلونه دي خو د ابراهیم علیه السلام فضیلت په صالح علیه السلام زیات دی دا خو تاسو منې دا فضیلت پس کې دی په مال کې دی په جیدات کې دی که په څه کې دی دا په دغه کې دی کمالاتو کې کمالاتو کې د دې وجنه ټیټ د الله نبوت چې ورکوي لوی سړی ته ورکوي خو لوی هغه ته وایي چې هغه کې کمالات خپل وي دا نه چې دولت یې یو دی بل واتینا داوود زبورا او ورک منګه داوود علی السلام ته زبور ګوره چې داوود علی السلام لما فضیلت ورکاو نو دا نه چې مال می ورکو بلکې د فضیلت دغه داو چې زبور می وته ورک کتاب او نه تاته را رسیدی شي او که تاسو دوی به وی نه دا مونږ ته را رسیږي وی خزه دا غز او میدان و تاوازو کې لا تموازو کې منات تمو کې او ذاتمو کې قل ادعو الذین ورته وایه چې راو غواړی هغه خلق زعمتم چې تاسو ګمان کوئ من دونه بغیر د الله نه چې دا مونږ ته را رسیږي فلا یملکون دی با قدرت نه لري ستاسو د پاره کشف الدر د لری کولو د یو zarar عنکم ستاسو نه ولا تحویلا او نه د ګرځولو چې تانه والی او په بل باندې کیدی دوی به د حضرت عیسی علی السلام عبادت کو یا عیسی مدد شابه د حضرت عزیر عبادت کو یا عزیر مدد شابه د جبرئیل علی السلام عبادت کو شابه د اسرافیل علی السلام عبادت کو و یا خدایم په خیر کې دا تاسو څه کوئ دا تاسو چې د چا عبادت کوئ دوی په خپل چې دی د الله عبادت کوي ستاسو نه زیات عبادت کوي نو وی اولائک دغه خلق اولائک دغه خلق الذين هغه يدعون چې دا مشرکان عبادت کوي دغه خلق چې دا کافران عبادت کوي لکه عیسی علی السلام عزیر جبرئیل میکائیل یبتغون اوی طلب کوي الی ربهم الوسیلت خپل رب ته د نږدې والی دی په خپل الله ته ځان نږدې کوي وسیله رامخکې شئ که چا باندې دغه یې رامخکې شئ وسیله هغه څیز ته وایي چې یو شی بل ته نږدې کوي د دې وجه نه زمونږ او ستاسو دپاره وسیله څه د ایمان زمونږ او ستاسو دپاره وسیله څه د اعمال صالحه دوی پخپله چې څومره لوی نه لوی هستی وي هغه د ټولو نه زیات دغه کوي ځان الله ته نږدې کوي ایهم اقرب کم یو چې په دوی کې ډیر نږدې وي الله ته ويرجون رحمته اغي امید کوي د رحمت داغه ويخافون عذابه او اغي یریږي د عذاب داغنه ان عذاب ربک یقینا عذاب درفستا چې د کان محذورا دا غینه یره کولی شي تخویف دنیوی د دنیا د عذاب نه يرول و ام من قريه نشته دی یو کلی دا په دنیا کې چې څومره خاری دي نشته دی یو کلی ان الا نحن مهلكوها مگر منګه هلاکون کیو داغه قبل یوم القیامت مخکې د ورځې د قیامت نه بس داسې وخت به راشي چې غر او د غر سره به ټول رواني او معذبوها یا به مونږ عذاب ورکوونکي یو هغې ته عذابا شدیدا عذاب سخت کان ذالک ددا خبره فی الكتاب د الله په کتاب کې چې لوح محفوظ د مستوره لیکل شوی کافرو به د رسول الله نه فرمایشي معجزې غوښتې صفا مروه را لسره کا دا علاقه مونږ له لږ کولاو کا هغه بره قصی نیکه بابا را لرا ژوندې کا وی ولې نه کې چې ته وې زه پیغمبر یم دا کارونه را له ولې نه کې الله دا غي وی زکه نه کو چې هم دا ستاسو په شان خلکو چې د پیغمبر نه به معجزه وغوښته او چې هغه معجزه به الله دوی ته ښکارا کړه بیا به نه منله ګوره صالح علی السلام نه قوم سو غوښته چې د دې مخامخ تیګی نه موږ له د لسو میاشتو بلار به وخره وباسه الله وتاغه وخره وستا بیا نه منله عذاب پر راغی کوم خلکو چې فرمیشي معجزې غوښتې دي او الله وته پیدا کړی دي نو ګره بیا غوی ته مهلت نه دی یا به ایمان یو که ایمان نی بی عذاب خ وما منعنا او نه دی منع کړی مونږ له ان نرسل بالآیات چې مونږ راولیږو هغه نښې نشانې الا ان کذب بها مگر دې خبرې چې دروغ ویلي وغې ته الاولون اولو یو ځل بیا د الله نه معجزه وغوښته چې هغه به پیدا شو بیا بیا هغې وی چې دا دروغ دي خ و آتی پاغی کې یو معجزه دا ده چې حضرت صالح علیه صلوات و سلام نه سمود قوم اوخه معجزه وغوښته الله وتعالى پیدا کړه و آتینا سمود الناقه ورکم من سمود قوم ته اوخه دوی دا صالح علیه السلام نه دا سوال وکړ فرمایش چې د مخامخ تیږې نه موږ له د لسو میاشتو بلار به وخوره وباسه هغه صالح علیه السلام سوال کو کو کو هغه تیږه وچاودېده او د لسو میاشتو بلار به وخوره ووته مبصرتا چې هغه یو واضح دلیلو لیکن فظلمو بها دوی ظلم وکړه په هغې انکار یې وکړو په هغې بیا دا نه منله چې دا د الله د طرف نه یو نښه ده وما نرسل بالآیات او مونږ نه رالیږو نښې نشانې الا تخویفا مګر د پاره د یرولو بیا د الله د قدرتونو بیان و اس قلنا او یاد کې هغه وخت چې من و اس قلنا او هغه وخت کې چې منګه وی لکه تا ته چې ان ربک یقینا رفستا شه دی ډیر لوی قدرت والا دی او ډیر لوی علم والا دی احاط بالناس دی رب ګیره کړی د په خلکو په قدرت کې هم ګیره کړی دا هیڅوک د الله د قدرت نه بار نه دی په علم کې هم ګیره کړی دا هیڅوک د الله د علم نه بار نه دی بیا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په معراج کې په شپه د معراج دا ناشنا واقع لیدلې وي الله تعالی د اسمنونو نظارې وته خودلې بیا راغی پیغمبر علی السلام او خلکو ته بیان کړي وای دا ارسه مې درته ولې وښودل دا د دې دپاره چې دا د خلکو امتحانو وما جعلنا الرؤيا التي د رؤيا معنا کوا دغه خودل پسترګو باندې خودل وما جعلنا منګ نو ګرځولې الرؤيا هغه خودل لیدل التي هغه ارینا کا چې مونږ لیدل وکړه پتا باندې داغه پشپه د معراج په اسمانونو کې چې هغه مختلف حالات مې پتا باندې وکتل نو دا مې نو ګرځولې الا فتنه للناس مگر امتحان د خلکو رسول الله راغی دا غي بیان وکړو چې بیان یو کا ابو بکر صدیق او مؤمنانو وی په سر او سترګې مونږ منو دا خو معمولی خبره ده چې د دینه سخت خبره وکي مونږه منو ابو جهل او د نورو دا غي انکار وکړ خنداګانی کولی دغه کومه اونه چې په هغه باندې لعنت ویل شوی دی بد ویل شوی دی په قران کې دا امتحانو مسله صد قران سوی د دوزخیانو خوراک بسوی یوونه چې هغه په جهنم کې او زقوم دی زقوم مسلمانان سوی په سر سترګو بالکل لیکن ابو جهل بسوي اب خندا کولاله راشه وګوره یو طرف ته وای چې د جهنم اور د جهنم اور دا دومره تیز دی چې کانی سوځي او بل طرف ته وای ونه پکې ده نو په اور کې څنګه ونه کیږي دا دغه به کول ونخوفهم او موږ يرو دا خلق د الله د عذاب نه خو چې څومره ته دعوت ورکې دونه د هغوی بغاوت زیاتیږي فما یزیدهم نو دا یرول نه زیاتوي د دوی دپاره الا طغیانا کبیره مګر سرکشي غټه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الاولى دعاو کې یا الله ته رضا شي خدای خپل فضل او کرم په مونږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې ربه د خپل عظیم پو کتاب پوی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 ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو تم دوه کې د قوم تم دوه کې چې الله د دین سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی علیه